مخکې د دې باب متعلق څه خبرې شوې وي ترجمه د دې شعرونو دا ده وابدا بهمز الوصل من فعل بضم تاسو په قاعده کې د حمزه وصلی چې ما کوم تفصیل کړي نو هغه ډېر تفصیلی دی په نسبت د دې کتاب وابدا بهمز الوصل هغه ځکه به د طبيعت تفصیل کوم چې هم د وصلي څه ته وي او قطعي څه ته وي او دا وصلي ورته ولي وي قطعي ورته ولي وي کور یو حمزه وصلي ده او بل حمزه څه ده قطعي ده قاری چې کله تلاوت کوي نو د قاری لپاره دوه حالتونه دي یو دا چې دا تلاوت بده یو ټکه به شروع کوي دویم دا چې دا یو ټکه به د بل سره پیوس کوي اګه الحمدلله رب العالمین ما شروع د الحمدونه وکړه باقي می ټول ټکی یو بل سره څه لله رب العالمين نه مې وسره یو ځای کړ الرحمن الرحیم نه مې شروع کړ مالک یوم الدین نه شروع دا او دا منځ کې ټول یو بل سره او دا قاعده ده چې کله قاری یو کلمې باندې شروع کړي نو هغه کلمه به داسې نه چې هغه ساکن نه وړاندې وي کمې کلمې باندې چې وړاندې په هغه باندې شروع په عربی کې نه کیږي حمزه به راوړو یو حمزه ده چې د هغې نوم دی حمزه وصلي دا به راوړو او د دې ساکن نه مخکې به ولګو دې د پاره چې مونږ ته اسانتیا راشي په ادا کولو د دې حرف ساکن کدا حمزه نه نو بیا مونږ دا ساکن حرف نشو ادا کولی لکه وانصرنا علی القوم الكافرین واو تلرکا اصل خو واو نون تړلی وان واو دې لرکو نو به حمزه وصلی راوړي ځکه په نون خو ته ابتدا نشي کوله دا څه نشي ویل چې هم سورنا څنګه به حمزه به راوړي نو او سورنا بش خبره پوه شوې کنه نو دی حمزه وصلی ته د دې تعریف سره حمزه وصلی بیا نشي ویلې حمزه وصلی تاسو ته براشي وحمزه تثبت في الحالين حمزه قطع نحو ابيضين وحمزه تثبت في البدء فقط حمزه وصل نحو قولك النمط یو حمزه وصلی ده چې په منځ کې او په ابتدا کې وی او په منځ کې نه په حمزه قطعی ده هم ابتدا کې هم منځ کې لکه وبئر معطله حمزه وصلی ده وی کأنی فی المحافل واو عمر وهمز الوصل فی درج الكلام شاعر وی وی زه په محفلونو کې دا سیم چې څوک راته غیام نه چي بعضې سړی چې ته محفل کې کینی کنه او چاته پته نه جناسته او کولاړ دی او کله بدر تدام او چې هغه ګټ کې کینه نو طرف ته کینه ها ها شاعر وایي په محفل کې داسې یم لکه حمزه وصلی حمزه وصلی په منځ کې جوړ راشي بس زمام دغه جدي حمزه وصلی چې منځ کې راشي نه ویل کیږي سو پی غم غرض نه کوي نو ایزم داسې یم زما وای محفل کې داسې شان لکه حمزه وصلی چې په منځ کې راغلی او داسې شان وی لکه په عمر کې چې واو دی عمر نه عمر سره په ایران پس واو لیکل کی خو ویل کیږي نه د پاره د دې چې فرق راشي په منځ د عمر او د عمر کې څنګه به مونږ پیژنو چې دا عمر د عمر دی ځکه فتح کثرت ضمه وبینه نو دا به تدا سي پیژنې چې ران رستو واو دی دا عمر دی او چې واو نشته نو عمر دی عوام عمرو وای سوی عمرو چې کله فضائل اعمال تعلیم کوي کنه خو عمرو ابن العاص رضی الله عنه ورلوي دا عمر دی نو واو د امر باندې څه پروا نه کوي او په حمزه وسلیم په منځ د کلام کې څه پروا نه کوي نو شاعر وای کأني فی المحافل واو عمر وهمز الوصل فی درج الكلام په محفلونو کې وې دمر عزت تر کوو د امر او حمزه وسلی بیخی ورو څوک دا وای د څه شی دی انا ته پکې ناشته ماشي وای چرته تی په غوږ کې شپه کړې و کنه تی چې سار غلطو نو ور دې زه خو روان يم درنه یې تی ورلوې مال خدا پته نو چې دا شپه و تر هغه له کله ها دې دې کې نن دا غو تنظیمونه دي کنه ته مې وای په تنظیم کې او څه شي موږ یو مرګره دی غله څه کسان وي ته خبر نه موږ تنظیم نه بار کې سمو کې تنظیم نه مو وېستې او نه ولې په کوم څه والا خدا قتل چې تاسو در تنظیم کړو اته مو دومره تکلیف وو په خبر اورسې دی کنه دا تاسو قاعده ده چې دخول سبقي خروج سبقي دخول غواړي ها همدې وسلې مو پیژنده وسلام علی عباده الذی نص حمزه لرشوا ته شروع کې اصطفا چې نه کې حمزه نشته الک دې حمزه وصلی ته وصلی ولې وای نه وصلی ورته ولې وای سبب د تسمیه وصلی ورته ځکه وای لانها يتوصل بها الى النطق بالساكن دا وسیله ده د پار د ادا کولو د حرف ساکن حرف ساکن ته ترغه ادا کول نشه چې حمزه وصلی دی نه وروړي نو دا وسیله شو او حمزه وصلی معنی وسیله روزه کوي نشو د دې وجنه امام خلیل ته په دې تنوم اخدو او نوم ورته یې سلم اللسان سلم په عربی کې څه لوي پونو ته وي اندر پای ورته پونای ورته سوفي سوفي ته وي لږ تیز وای چې موږ ورو اندر پا څه شه اندر پا دیتا عربی کې سلم وای قران کریم کې راځي کنه او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين او سلما دا امام خلیل صاحب دې ته سلم اللسان یا جبه پوړی دې باندې جبه څه کوي ورخیږي بل حرف ته معنا روانه ده په دې طریقه باندې او وسیله ده د پاره د ادا کولو د حرف ساکن دا خو صرف می تعریف کو باقی وضاحت می په قاعده کې چې کم کړي هغه به ان شاء الله ډیرو کمو کتابونو نشي ځکه که یو سړی نن سبا قاعده لیکي او هغه تشقاری دی تشقاری دی له دې کو سره یو روپۍ نه انا دا د نور خیر خیریت ته صرف حروف ټیک کړی یو دعا وکړي چې الله موږ ذات قاریانو نو ساتي تش قاری تش قاری دی لوي چې تش حروف ټیک کړي او مخارج پیجن او صفات پیجن نور کو ورته چاوي چې قاری صاحب چې دا دا بعد دې الف نو له رستو دا او دا الف ته له مخکې او کنه یې رتل بل راز ما سوچ هر سکه د شک نن زمانه قاریان شکیان دي ټول ها دویمه خبره چې ورسره وکړه کنه بس څه وایي څه پوهیږي ها د دې وجنه خدا تجوید پک شو کنه انتهایی خلق وربوري خان دي که چاته دی وي ماته تجوید کړو نه ویلې خبر به عبارت اخرى تشبوتلی ها نو پکې ځښتنه ها کیلو تش تجوید لګا تش بوتل ځکه چې تا تش تجوید کو ته د اعراب نه نه خبر ته د معنا نه نه خبر ته د تفسیر نه نه خبر ته د وقف او د ابتدا نه نه خبر ته د رسم نه نه خبر تخپل سند نشي پڑھاوله تا ته کوم سند درکې او غوړل د استادانو نمونه دیواله ته استادان نوم نشي غته سند کې خطبه نشي پڑھاوله او ما سره سند نو دې له څه ویل کی دې له غنجبه کاری وای پوجي غنجبه پیژنې غنجبه دا چې د لاسه څوک تجوید لنه رانیز دی کی یقینو کا په دې ټول علوم کې سپک علم تجوید خلکو غنل وجه څه ده قاری سره څه شته چې خلکو ته خو جیر راشه داسې شي دا یو فن دی ته دې ته کمال ورته وښايي خو چې قاري کم تجوید پړاوی هغه بابا هم پړاولی شي زمیدار هم پړاولی شي سکول استاد هم پړاو سکول کې تجوید دی سکول استاد هم پړاولی شي په سکول کې تجوید کتابونه جدا کتابونه راوته دا سکول علم پته ولګي دا خو اسانه لم دی پوه نه شو جمال القرآن په تبلیغ ولا ځان سره تبلیغ لوړو مذاکره کې به پیش کولو یو پکې ما ترار عمر ولته خو دا خو یو کافرون صورت چې کوم د ډیر وام او مرګرو لمه مو زمور سره ډیره مینه ده لکه رانه وره چې څنګه وره قل یا ایها الکافرون ایت نور له صرف ټیک قاف داسې وایا مد دمرو کا شونډې داسې کا وی بس شو دې دوی مې دې برا سره سم نکو مې خستا مقصد لکه مې وینا لکه مې خستا مقصد دا چې لکه ته به وی او ما بغوګ نیولې دا چې تشپګ نمبرې چې ته به وی او ما بغوګ نیولې نه دا به ټیکه ابا عملی زکه دوی نه منل را سره تاسو ته ډارې دا ورته مینه وځکه دا چې کوم سره مين نشته دی هغه سره ورته څومره کار کړي ها دا علم مون زمون قاریان اوس پک کړي ځان تر یاد ساتي خیر ده منه یما که قاری دا اوریا بډل خپمي هغه شکر مونږ څنګه علم تا دا د سپک کو چې ته نه پويږي د فعلنا بضم پس سره په فعل کې چراغلی نو حمزه وصلی باندې به ضمه وي د مختصر خبره کړي او وضاحت ما بیا په قاعده کې کړی چې حمزه وصلی راځي کوم ځای کې حرکت دی هدا ډایرکټ د حرکت خبره کلا دا ضمه بکلا ورکو دیتا ان کان ثالث من الفعل یضم کد د فعل دریم نمبر حرف باندې ضمه ما ته وګوره انصر ده په دې کې حمزه وصلی ده دي حمزه وصلی باندې انصر او او ايو ک انصر وايو نو دریم حرف ته وګوره یو حمزه وصلی شو دویم نون شو دریم سری صاد ده په صاد باندې که ضمه نو حمزه وصلی باندې ضمه وای انصر نن سبا طالبان ته کوي وي چې انصر نه شروع کا شروع ته نشي کولای دای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې ته ته را ډککا نو دی وای نور رجیم څه شي الک را ډککا نو د همزه وصلی نه شروع وکا څنګه به او رجیم اکلا ولا چا داسې و چې خبيثه نجت السد ها کشجرتين خبيثه نجت السد او ورتوي الکه جیم کې قلقله سم او کا ټکه بیا وایا څنګه به ها تیز وایا ها اوج تو ځکه چې دریم حرف باندې څه دي دم ملا وشي دې کنه فمشو فی مناکبها څه ان کان ثالث من الفعل یضم کچرته دریم د فعل نه مضموم وی څه شي مضموم وی وکسره مکسور کا دی حمزه وصلی لرا حال الكسر په حالت د کسره کې څه مطلب حالت د کسره کې هي چې دا دریم حرف باندې سي کسری نو حمزه وصلی به مکسور وي والفتح یا په حالت د فتح کې کدرم حرف باندې فتحي بیا به حمزه وصلی سوي مکسور به مثال به څنګه مثال استنصروکم څه شي دریم حرف باندې فتحه ده دا مو مکسور وي هغه په دریم حرف باندې کسره ده مثال به څنګه ها يعدلوا هو اقرب للتقوى حاجی وفي الاسماء ناخذ افعال خبره او په اسماء کې غیر الله می چې کوم د لام نه بغیر دي اے هغه اسمونه چې الف لام به نه داخل دا مقصد شو معرف باللام ندي نو هغه اسمونه کسرها وفي د دې حمزه کسره کامل او پورا ده د دې حمزه کسره کامل ده او پورا ده دا نوم ته وايي او دې کې اتلس لغات دي، اسم، اسم، اسم، سم، سم، سم، سمع، سمع، سمع، سمة، سمة، سمة، سماء، سماء، سماء، اتلس لغات دي پکې. نو په دې کې اسمن اسمن اسمن دام ویل شي همزه وصلی باندې فتح کسر ضمه درې واړه راغلي دي ادا د لغات خبري مع اثنتين سره د اثنتين په دې کې په دې همزه باندې کسر ده لفظي ترجمه وا قاری صاحبہ دې ځکه درته دي شیرونه کې وای حمزه وصلی چې کلا دریم د فعلوي او هغه مض همزه وصلی چې په فعل کې راغلی او د هغې درېمه کلمه سي مضمومه په ضمي اصلي سره دا ور سره وي ان کان ثالث من الفعل يضم بضمه اصليه په ضمي اصلي سره اتقو امشو دی باندې خدرم حرف باندې په مده بیا په تسوي کسره وې باندې وستي نو د ذکر د عقید ذکر نو کوچ زمه به لازمي وي چې بس دا مشهور ده دا شهرت د وجه پرې خو مشهور و ذکر دا سره درته ډېر ښه نو دا به ورسره وی چې دا څه شی به حمزه با دا مکسوره په فعل کې کچارتا مضمومه به په فعل کې قدریم حرف څه شی او مضموم په ضمه لازمی سره ضمه اصلي سره کچرته ضم عارضی دا نو بیا بم کسره راوړي لکه اتقو امشو ایتو ثم اتو صفا ایتو صفا دا کدل د څه شه ده عارضی ده دې دې پوری درته د فعل قاعده ذکر کا چې امر حاضر فعل ماضی ماضی مجهول دا دریو ته شامل ده مثالونه معلومیږي ادا مضارع په ابتدا کې حمزه وصلی راوړو ته ضرورت نشته ځکه علامت د مضارع همیشه د لپاره متحرک وي علامت د مضارع څلور دي روپیتين نو هغه ذکر ذکر نه کو په فعل اسماعي کې د حمزه وصلي ذکر په اسمونو کې کوي خو د دې نه مخکې د دې ستمهیدی خبرې پیجندل پکار دي هغه د دې حمزه وصلي په اسمونو کې په دوه قسمه ده یو د قیاسی بل د سماعي ما قاعده کې ذکر کړي قیاسی او سماعي قیاسی چې کوم ده دا د ثلاثی مزید او د رباعی مزید مصادر دي مصدرونه دي انبعاث انتقام استکبار او هر چې سماعی ده نو هغه و اسمونه دي چې هغه په 3 نمبر شعر کې درته ذکر کړي ابن مع ابن تمر ان واثنين وامرأه واثنين مع اثنتين د دې دوو قسمونو نه علاوه د نور اسمونو په ابتدا کې حمزه وصلی ناراضي او د دین علاوه یو درې اسمونه شته چې دا غي په ابتدا کې هم د وصلی راځي د دې وونه ولیکن هغه قران کې نشته نو ناظم صاحب ځکه نه دي ذکر کړي لکه ابن من اب نمن او استن خو یره لغت نه مراد دا چې په عربی کې خبرې کې کې نه کې ها عربی کې خو خبرې کول دا یو داسې معمولی علم دی لکه ته چې سائلی زړه ګران خبره خو نه چې ګنې دا عربی کې خبرې کې نو ته ابن بطوطه حسابې یو ته پښتو کې خبرې کې تاسو رخ کرو شو خپل جبه دې زده لري د خپل جبه نه علاوه بل جبه زده کړې اردو دې زده کړې انګلیش دې زده کړې څه چلو شو زده شو بس زده شو تاسو عربي دې زده کوم دغه عمر چې بس د قران جبه دا او تاسو زده کړو خو یو جبه ده قواعد خو دې نه دي زده کړې علوم د عربیت څلور علوم دي د لغت یو دا چې هغه ته ویل کېږي علم النحو بل د علم الصرف بل د علم المعانی او سلورم د علم المعاجم دي سلور تا ته راجم شي دي علم اللغه نشو او کله چې په کلام د عربی کې تا یو جمله ومنده وي مخامخ درته کینم چې خوب ناراضي ما غو درله مثال درګړو کې دلته مې کینو لوي براله ودی پښې په بل طرف مونږ روان یو دی دلاته په کلام د عربی کې کلام د عربی چې تعالی کلام مخه ترالو غنا نو دې کې به دوه نظر کې څو نظر یو نظر بدلی جملې ته کې بل بدلی مفردات ته کې په جمله کې بیا دوه خبرې دا جمله جوړیږي څنګه استعمالیږي څنګه نو جوړیږي دا چې په نحوه کې به ځکه استعمالیږي څنګه معانی او تبلاړ شي په مفرد کې به دوه نظر او کې د دې مفرد وزن څه ده معنا یې څه ده نو وزن به صرف کې ځکه او معنا به علم الماجم کې ځکه قاموس په څه بدل صحاح مو دا یو کتاب دی ها متنبی نو ما درته سووي خبر استون نسشوا د لغاتونه په بل طرف روانه شو الګه په دې کې دا وای چې درته ذکر کړی دا حمزه وصلی د ابتدا چې کې نسبه کې دا به مکسور وي او چې منځ کې بس حمزه نشي ویلې دا مانګ مونږ چې وې چې وفي ها وفي الاسماء غير اللام كسرها وفي وفي چې کوم د وفا يفينا د فاعل په وزن صفته مشبعه صيغه ده معنا یې دا ده کامل او پورا خدایات حذف شوی ضرورتا دویم مطلب دام دی دی چې دا وفي کې دا واو عاطفه دا وفي جاره ده نو د معنا به بیا دا شي وفي ابنن او په ابنن مع ابنتن دې ټولو کې څه شي دي یعنی کوم اسمونه چې بغیر د الف لام نه دي لکه انتقام استکبار و غیره او دارنګ ابنون ابنتون اتول په دې کې هم د وصلی باندې کسره راځي خجی د الف لام حمزه بسنګي ال داغي حمزه بسي ناظم صاحب د شهرت د وجه نه ذکر کړ خدای حمزه به مفتوحه همیشه د پار په کومه کلمه چې الف لام دی او ته شروع کې د حمزه باندې په فتحه لکه باقی د دې شیرونو نه څه کړی دي د دې نه بیا هغه تفصیل راځته کوم چې ما قاعده کې ذکر کړ ډېر په تکلف سره شارحین خو د هغه وضاحت دلته وضاحت ونکو دا خبره می مختصر کا تفصیل من قاعده لپاره خو باب کیفیت الوقف باب د بیان د کیفیت د وقف کې هلکه دا کار نه کوي او د سونو هوټلو زبردست دي کنه د چا په ځان شکی او دست تازه کوي ستا اوس مات شو وګورئ ته خو دې وې کنه چې شروع کې بیا وګورو باب کیفیت الوقف پدې دوو شیرونو کې ناظم صاحب د وقف د کیفیت او د هغه طریقه در تخی وقف کیفیت معنی د وقف طریقه دا د معرفت الوقف دویمه حصہ ده په اوله حصہ کې محل د وقف او باب معرفت باب معرفت الوقف والابتداء کې ها نو مخکې خو د وقف او د ابتداء محل بیان شو بیا د ابتداء او د اعادي کیفیت اوس په اخر کې د وقف کیفیت ذکر کوي مناسب همدار چې په اخر کې وقف ذکر کی ها ځکه وقف چې وکې نو تلاوت بند شي کنه نو بس سم کتاب به باندې ختم بشي کتاب ها ځکه بیا پروګرام چې کینو کتاب څه کیږي بیا غوړی دی لوځي کتاب غوړیږي بیا چې سړک سړک ورنشي کنه او بند ساتي به کتاب بهر حال ناظم ته وای وحاضر الوقفه غرض د مصنف رحم الله په دې کې څه دی جوړاو غرض نه غا ادب د مصنف غریب خبر نه وحاضر الوقف بكل الحركه او یریګه د وقف نه په پوره حرکت باندې په پوره حرکت په وقف نه کې ها پوره حرکت باندې وقف دا دی چې حرکت دی مو یو درې دی ادا د چا کار دی قاریانو کار نه مليانو کار هه ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا علما شو وقف کوي علما نه وي وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ها اوس موږ مليان اوس پیلم نشو کوله ځکه بیا به غلط وي معمول غلط راځي نه خبر اورته دی کنه ګناهګاری کې چې کته غلط دا څه ویل نه شو چې مولا وای چې وقالو څنګه قاف شنو مونږ به ولې چې الله په وخت باران وشي الته د زهر پریخي مولا د ټول شي خان ګډ وډ کړی دا وته دا د کومه لوبه جوړه کړې بچې چې تاسو نه تصویرونه وباسئ په یوه غالي په بیرټ کې او باسم ام کس نمنا هغه دنه تصویرونه وباسئ کله هر څه مو دي کنه او ماشاءالله چې کوم کسانو دې کېږي نو سیواړو واړی ماشومان دي کنه پر کول قلم و دي شي اچې تی پتی ویخ ناشتي او کوم چې پټکی والي و دي ټول ویخ شي د کېږي ما دی باندې سکینه نازلې الا اذا رمت مگر کتا وقف بالروم کولو فبعض الحركه نو بیا د حرکت څه حساب سکی سرګند بکی فبعض الحركه الا بفتح مگر ک په فتحې دی وقف کولو او نصب یا په نصب فتح په مبني کې نصب په معرب کې نو بیا غره وقف بالروم نه کیږي ځکه وقف بالروم دا په کسره ضم کیږي په فتح نه کیږي واشم او وقف بالاشمام کا اشاره بالضم دا اشمام څه شی د اشاره د پښوندو اشاره د بالضم په ګول کولو د شوندو فی رفع و ضم برفع کی په مورب کی په ضم په مبنی کی دا معنا شو لفظی په دې شیرونو کې درته ناظم صاحب د وقف د کیفیت ذکر کوي او د هغه طریقه درته ښایي دا د معرفت الوقف دویم حصہ دی ناظم صاحب د حرکتونو دو دو نمونه ذکر کړل فتحه او نصب دا دواړه څه ته وایي فتحې ته وایي او دارنګي ضم ضم ضم او رفع دا ولي حرکت په دوو طریقو باندې یو حرکت لازمی او بنائی ده چې هغه په اختلاف د عواملو باندې بدليږي نه دا د انګلیش خبرې دی خو وایو رہی هؤلاء هؤلاء په دې باندې چې کومه کسره ده دا ټول عمر کې په کسره ده یو بل خبره یې ځکه هؤلاء دا یو داسې کلمه ده چې په کلام د عربی کې مبني بالکسر مبني بالفتح مبني بالضم په درې واړو مبني ده هؤلاء هؤلاء هؤلاء اگر چې قران کې مستعمل مکسور ده او دا مشهور ده خو نورم پکې مبني به خاجي قال قال کی اخر کلام باندې فتحه ده شرط دې کتل چې قالو اقالو ده قالو نشته او قالي نشتا قال اني لعملكم من القالين اذان ته خبره قال یادو قال باندې په اعلان باندې نه راځي کلام مبني دي او بیا خدا څه شی دی مبني لسل دی ځکه چې ماضی ده او ماضی څه شی ده دا مبنی د معنا بدلیږي را بدلیږي نه مبنی عام باشد کې ماند برقرار او معرب عام باشد کې گرد بار بار د فارسی شاعر وای مبنی هغه ته ویل کېږي چې بدلیږي نه او معرب څه شی په خوا به شاعرانو شعرونه وی کنه طالبانو بټه پی وی سبوی و یارمی مبنی او زمورب یما یارمی سره پنځلس کاله مخکې مو یو کیسه کړې و مانا یې را هم هغه سبق چې مې ویلې وار څنګه چلې خیر خیریت کیسه دای طرف یادې طالبان دی وجه نه کوم کیسه نه کوو نګورا یو لازمی او بنایی حرکت شو بل حرکت اعرابی دی چې په اختلاف د عوامل سره بدلیږي را بدلیږي ان الله بسم الله هو الله غير كل مثال د معرب قران کې راغلی الحج اشهر معلومات الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نو د هغه ځای بانډچان چې هي ورپورې خانده چې دا څه مصیبت راغله دلته کې بیا پکې غي شیرونه جوړ کړ بانډچان چې دا څه مصیبت راغله وای زید را لګیدل او بامر را باندې کړي او عمر را لګیدل په زید را باندې کړي زه نه پوهیږم چې دا څه شي دا دې چې څه وای قاعده جوړولې کنه او دا غي د کلام نه جوړولې ځکه هغه د لغت سو محفوظ عبد الله ابن عباس رضی الله عنه متاع نه پیژندو چې د متاع څه معنا ده قل متاع الدنيا قليل متاع معنا نه پیژند او یو ځل باندې تلاړم یو سپه وو منډي والي ماشومان په دوی شله متاع یو تختول متاع هغه معمولی غونته کپڑا و چې باغې به میچن نوړ را جمع کول یعنی ټول دنیا الله وې دا متاع دې دا ورکه غونته کپڑا نو بانډه کې هغه لغت محفوظ دی او شعرونو ته چې راځي یو بدلوي څنګه چل دی او بل بدلوي زورانګه چال دا ها نو ته خدای پاک کوي او ټیک دی ها څه بدلوي د تر راځي څه بدلوي تیرې روشا یو عالم چې د یو ځای له تلو کنه اته به چاپی له سوي په کې دي منډو یعنی چاپی درلو یغه له دې کې دي منډو یغه یو خو بل خو کته چې جون خرابای دی اوس ته تقریر په باندې راوسته او سره راوسته پری دي دی راوسته یغه له الله خیر اوس دله سو وایو کینه ما دوی یا یو مرګره هغه په پوه شوې چې وې دی وې چې چاپی درلو کوی نه خدای له وره چاپی را وو کې باندې به ما دا څه شی دی اختلاف ده کنه ومن آیاته اختلاف السنتکم والوانکم دا الله د قدرتونو نه څه شی دی د جبو اختلاف ده دا الله قدرتونه دي ښا خو غره هغه قدرتونه نه کم چې منطقيانو دي یو منطقي وو ایثار مونږ کولو نو امام چرته کنه په زور په بلار پاسور اله به د مشته مو پاس وې موږ درنه قضا کی په چلا بړو اقامت کوي تاریخ بډاره کا ټچ سیستم دی یو ځل یې پلار وویل چې قسم دی که اودس یې کړی. بسترې نه راپاڅېدو، سیده راغلو، تاسو له یوه اقامت کوه. هغه ورلې باباجي چېړمه، ټوله شپه مې د الله قدرتونو کې بېګا سوچ کړی. څه مې کړي؟ یعنې ویده شوی نه یم، ټوله شپه مې د الله قدرتونو کې سوچ کولو، ویښ وم. ته پوه نه شوې؟ نو هغه قدرتونه ترې نه دي مراد. ښه جي. نو حرکت اعرابي او بنایي وپېژندو. اول حرکت د نحویان د نحویانو اصطلاح ده د حرکت بنایی ته د فتحه ضمه او کسره وي او د نورو ته رفع نصب جر وي جر تخفض وي لکه کوفیان او بصریان اختلاف کوفیان خود قراءات په رو سره او د قاریانو په نسبانه د دواړو حکم یو دی خو د ناظم مقصد دا و چې را کې دې شي نحیانم درته تجوید وکي نو راشه چې پوه شي چې حرکت بنایی دی او کې رابی دی وقف کې ورته دا پاټ کی پوه شي که پوه نه شي چې وقف بالاتقان دا ډو ذکر کړی نه خو نه وقف بالاتقان ذکر کړی خو که څوک سو کی لک سوچ او فکر ورته کی اپ دې طریقه وقف کې اصل وقف کم دی وقف بالاسکان دی ځکه مقصد د وقف نه استراحت ته آرام او دمه ده او په دې سره پوره وقف حاصلېږي ځکه په دې کې څه شي د حرکت ذره هیڅ ادا نشي او نه پکې د شوندو عملي دویم دا دی اسکان حرکت په درې واړو وختونو کې کیږي وقف بالاسکان په درې واړو حرکتونو کې کیږي فتح کثره او روم او اسلام خو په درې وارو کې نه کی دریم وقف د ابتدا سره مقابل دی او دا مقابله اله کیږي چې وقف بل اسکانی وقف بروم د اجماع مقابله د ابتدا سره نه کیږي د پورا پورا چې صحیح معنی باندې وقف وکړو هغه مقابله به ابتدا سره بیا کیږي که څوک دا وایي چې اړو د ذکر نه کړو نو دا خو د ناظم ته په کلام کې ډېر نقصان رالو چې ګوره دومره غټ وقف یې پریخه وقف د اسکان ناظم ته دا ذکر کړی دی خو ډېر یو اسلوب غریب او بلیغ استعمال کړی ګوره وقف د پاره څه شی دی سلور صورتونه دي یو دا چې په کامل حرکت ته وقف وکړو دا یو شو لکه ته الحمدلله رب العالمین دا غلط شو دا یو شو دویم صحیح صد وقف د څخه سرګند کا هغه روم دی دریم شوندو طرف ته د څوکا پکې اشاره وکا دا دریم دی څلورم اډو ایست پکې ونکل پورا د ساکن خدا سین دی کله چې ناظم زیبوي چې په پوره حرکت وقف مکوا په حاضر الوقف بكل په پوره حرکت مقف مکوا بیا درته وي وقف بالروم په کسره باندې وکا او بیا درته وي وقف بالاشمام په ضمه باندې وکا نو څلورم کې خود به خود ثابت شو چې مخکې وي په پوره حرکت باندې به وقف نه کې او بل ځکه وایي چې په وقف بر روم هم کول شي حرکت څرګندول هم شي او بل ځکه څه وایي شوند باندې اشاره کوم څلورم ته خپل معلوم شي چې حرف پوره ساکن شي څنګه چې اې ذکر کړي او ته په نه پويږي نو تاسو خپل غلطي د روم تعریف د ذکر کړه چې په بعض الحرکه بعض حرکت پس کې سرګندې به علما کرامو یاد ده چې حرکت درې سي کې یوې څه سرګند کې دوه پټې کې چې ته وی وقف در راو په دې وجه امام شاطبي وای ورومک اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا ورومک اسماعل اسماع المحرک واقفا وقف بالروم څه ته ویل کیږي هه دا کم متحرک حرف دی دا داسې واورې ته خلکو ته په حالت د وقف کې به صوت خفي چې आवाज روي کل دان تنولا هر نږدې ته ورسیږي امام شاطبی وی بصوتن خفیین اواز بروی او ابن الجزری وی د حرکت درې مېسه به سرګند ده چا ومنو د امام شاطبی ومنو کده ابن الجزری ابن الجزری وی بعض حرکت وایا امام شاطبی وی صوت پکې کمزورې کا د دواړو معنا اواز بم کم شي او د حرکت رې مېسه چې سرګند شنو خود اواز کم نه شون دي کې څه منافات نشته نو څنګه به حرکت وقف الروم په کثره کیږي او پس کیږي پس کیږي په ضمه کې ما درته ویلو دا غو ذات مې تکړه په قاعده کې چې وقف الروم په سلورو ځایونو کیږي کثره کثرتين ضمه ضمتين او کم ځای کې نه کیږي دا مې درته ویلو په حرکت عارضه نه کیږي په میم د جمع نه کیږي په ګول تان کیږي الرحمن الرحیم که پوروام الرحیم الرحیم دي توي وقف بالراو بصوت خفي اوس کوم دا لر کو بیا لري ناوري او حکیم سي به واو بری خو دا وق زموږ دي پوز لرانه دي کی بیا به واو الرحمن را بندول دی را ګول کول دی بعید ما یسکن لغون ته پس د ساکن کولو د حرف نه لا صوت هناك فيسحل اواز بني نس تعیر کې زاول نون ساکن کوم او بیا شون د باندې اشاره کوم ضمه ته نستعين دا وقف درو مده امام فائدہ به سي دا ولي کیږي اوله خدا خبره دکا د فائدې نه مخکې دا وقف به روم او اشمام دا د د متخصصینو د دې فن خبره ده څوک چې په دې فن کې تخصص کوي معنا دا دی د دې فن جوړوالي ته ځان رسي هغه به د دې وقفونو خبرې کوي ازنه چې تقلیل لار جو دنیا ته چې اے زمانیا پیرا لدار چې لیکل شي ولا چې دای دروانه کن هر روم اسلام کې غریب غرونو کې راځار کړي دا پاټ بور سره نه کې دا د متخصصینو د بن خبره ده نکه کې وقف په اسکانو کې انعام ورکا صحیح ده نو فائده څه ده درو مو د اسمام یو فائده خدا ده حرف موقوف علیه د حرکت علم بوشي استاد تا ته وایي چې اے طالب العلم ته ما ته وقف د روم او اسمام بکې چې کله حرکت د کثرې یا د ضمیر راشي دا دې د پاره چې ما ته پته ولګي چې کومې کلمې باندې تو وقف کینو آیا دا پته درتشته چې دا کلمه په کوم یو حرکت باندې موصوفه ده کله غره طالب وقف کوي د نیکه نه وقف اوریدل یغه د ور نیکه نه اوریدل او تر څه پورې په وقف راغله چې دا په تل کې چې وقف نه بغیر په کوم حرکت ده ډیر مثال نه دا دی پوه شئ کنه ذو العرش المجيد ده که مجيد ده که المجيد ده ها مجیدی قران کې ګلاو کوي المجید دو دا دولی وی دی المجید دی چې پیدا شوه دلته وقف کوي که چرته د وقف د روم او اشمام کوله د تبد دال پته و چې د دال باندې کوم حرکت پوه نه شو د یو فائدې دا شو د وقف د روم د اشما خش نستعين تفوس خذنكم اغوى على هذا جد ومال خا دویم دا پته پکې ولګي چې دا تا په کومې کلمې باندې وقف وکړو دا غوره اصل کې متحرک وا خو د وقف د وجه نه دې ساکنه کا په نه شي په خبره باندې لکه مثلا یو ځای کې لم یلد دا خو ونه ساکن دی نو په دې ته وقف د روم اشمام ځکه نه چې ساکن نو حرکت شته نو حرکت ته اشاره څوک پوه شوې کنه دا ته چې حرکت ته اجاره کې دا ته سامعين او دا خبره مخې ته کې چې وردا ما کوم ځای وقف کو دا څه شه ده موصوف په صفت د حرکت نه په صفت د سکون حاجی نو چې سند تاسو له چې په اخر کې سند هم ملاويږي نو د خوب سند به او ملاويږي بم درته پودا کټ کې به راړي او پروت به او بالغ لانه به له سند کې یو بدی اکلی کې به را پاتې سند به راو حاصل وونه کوي اثر کې طالبان غریبانان خوب کم دي سار غریبانانو د شور د مزنه پس د خدای له وره لږ ویښ شئ مړه په دې راز خو په کار دې تاسو نه موږ څوک غنې ونی څه سټل بل شپه به موږ وایو چې را تاسو تعالی کولا یا تا خوب کم دې سار نه پاتې دې او د شوی نه د جمعې په سحر کې غموزم خدای خبر چې تاسو به قبولي که قبول بنه ځکه تاسو په یو سترګه بسترې لګورئ چې کله به ولا سلام دې دې ور شو په یو طالب کنه نو سار موږ نه پته طالبان اکثر ود کیږي خاریان ته محروم دي هغه به دا چلو شي موز لبو روانو ټټ ټټ روان ډېر په یاره یاره طالبانو نیخ شه دا څه مصیبت دی جوړ کړ کني هغه به خوب رانه تختی په موس کې به ځان سره ډېر چېړل نه چې خوب رانه ونه تختی ابا چې څنګه به موږ شروع راسي په پټو سترګو به بسترې کې ځان ورو ورزول دې لدی بادشاہي خوب وای ښا شاهي خوب او شاهي خوب دی نو د جمعې په شپه خو دای ټول شپه ویښه مو موبایل یې الله فندای ساتي ها جا به نظم اورېدلې جا دومره غونتی سکرین د موبایل لکه زما د نوک او باغی کې چې کوم څه شي چا سره پکې چرګي ګرځي او چا سره پکې سپیکر دا ویډیو یې لګولې سریال دی چې د دغه غټ موبایل ورته ته فائدہ تی والی او هغه شیشه هم داسي کنه چې دوی کتن ته بګری چا سکوټر پورې تر ټوډيري راخلې په هغه کې د سپت کوي یو ماشوم نو اوس خو بس موبایل کې ویډیو غاڼه په خوا بدانه په خوا بس شو مار به وګدولو هغه موبایل کې مار والا گیم وګا نه مونږ ته یو استاد کتابونه به پڑھاو غړ غړ کتابونه مشکات په پوره کتابونو مشر سره و چې پیرت په ختم شو هغه دغه به شروع کوغه کې خو پته نه کنه سوت او ټنګ او دی وای دا دا د سرخوا ده موږ زارش نه کړو باغی درې مذاهب پکې اصلي مذهب دا و چې کیږي په تفصیل چې مخکې ته واو یا او ضمه کثرنی بیا کیږي چرته روانه اوس چټي کیږي ګنل تا تت ګنل خطر مات موبایل لټول ګوره غروغ انسان لنه ګوره اے انذری الناس انذری نشي ویلې ځکه حرکت عارضه اجتماع ساکنه راغلی دا جدا جدا کلمه کې اول پکې مدنه ده اساکن اذا حرک حرک بالکسر هغه ته کسره ملاو شوی دا حرکت عارضی اصلي حرکت دراسه شوی ساکن سکون دې پر باندې را ساکنه حج پوښوي کنه دا حای زمير تفصیل درته تیر هغه د دوباره اعاده ته ضرورت نشته باقي وقفونه ما درته ویلو چې کوم وقفونه دي او څنګه دي هغه وضاحت مې درته کړو نو هغه دوباره ذکر کول ته ضرورت هم نشته وقد تقبا نظمي المقدمه مني لقارئ القرآن تقدمه او په تحقیق سره پوره شو زما دا مقدمه او رساله نظمي پورا شو نظم زما المقدمه دې مقدمي مني لقارئ القرآن تقدم دا زما له طرف نه قاری القرآن لپاره یو تحفه ده ناظم صاحب پدې کې هغه اهم خبرې د کتاب کې ذکر کې قاری لپاره ضروری وي مخارج صفات محسنات د تجوید وقف او ابتدا او معرفت درس مې عثماني دا زماده طرف نه قاری لپاره یو تحفه شوا او ما درته زایون زایون هم ویل شي خدا مې دا درته په المفید کې را روان دي چې دا الف با تا حروف په څو طریقو ویل کی نو دا کې زایون هم ویل شي المفید کې درته را به شي کنه یار والمد والقطر جميعا رويا في با وتا وتا وحا وخا ويا ورا وطا وضا وطا وها فزد حمزة نن شئت ودع إن لم ترد فلغة القطر بها الذكر ورد ومن يعد الزاي منها لم يرد ولكن الزاي بها إن أشهروا وجاء زي دون زين فانظروا فضا کی لغات چی دی زا زا حمزه سره زای دا پکې مشهور لغت دی زیون هم پکې شته زیون او چا چې ویلي زین نو دا خبره صحیح نه ده نو په ځا کې څلور لغات دي زا زا زای زی یا سره لها ختام د دې رسالي اختتام ده ثم الصلاه بعد والسلام بیا صلات ده پس د دین او سلام ده علی النبی په پیغمبر باندې المصطفی چې غره کړی شوی ده محمد اجمی محمد صلی الله علیه وسلم ده او آله او په آل د پیغمبر د دې تفصیل درته مخکم تیرو را دینی کتابونو کې بدر ترازی شیر آل تسوک مراد دی مصداق د آل څه دی اصل د آل څه دی امام سیبوی او کسائی په اختلاف دی اصل آل اصل کې څنګه قال الإمام سيبويه العدل الأصل في آل لديهم أهل الأصل في آل لديهم أهل فأبدلوا الها همزة والهمزة قد أبدلوها ألفا ويعزى إلى الكساء أن لفل أول فالواو منها ألفا قد يبدل وشاهد لأول أهيل وشاهد لآخر أويل کسائی ته بوئی اصل کې سو اولونو او سیبوی ته بوئی اصل کې اهلونو مصداق سره مصداق کوم ډېر خبرې وصحبه صاحب جمع د صاحب ده کنه بس ته د بعضې نسخې پرېږده بیا ما ها على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله على النبي بعضې کې داسې دي على النبي احمد وآله بعضې کې دي على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار دا څه شي شو دا پوره شو وای څومره خولي او باغونه د تجوید مقدمه د جزري ها اوس پکې څه شي ته پکې د عربی نه الله خلاص کې په پښتو نه باندې څو خلاصه خلاصه د دې قائد کتاب څومره خولي دی باغونه د تجوید مقدمه د جزري احکامات د دې کتاب دی ملغلره تشفی کړی د سړی کشف زړه باندې په وبوس کی کشف محروم د ملغلرو د دې نظم نو بیا واورا ز قسم خرم پرب زما چې ته خبد بخت ازلی چې زه کو دین او ځان ته سوچو کې ها د تجوید په دې نهرونو کې سیراب چې کوم انسان شي دا لستون کې د فرقان په اتفاق د جماهیر دی ولی وای څنګه راځئ چې ملاقات در باندې وکم د کتاب د شمس الدین ابو الخير محمد ابن محمد هم ابن محمد ابن علي په نوم کې تاسو ویلي چې د سنو دی کتاب کې دی باغونه مخارج او هم صفات لازمه محسنات وګوره کتاب مې درته شروع کتاب ابتدا نه ګوره بیا دي ښکلي جواهر پکې د وقف ابتدا او هم د رسم عثماني په خطبه د دې کتاب کې خلاصه ده د راتلونکي مضامینو بیا مخارج او هم صفات به بیانېږي لکه شین کې تفشي بیا معرفت کې د تجوید سره د حکم او دلیل او یو فائدہ بیا د تعریف او بیا د تعریف بیا د تعریف او هم کمال د د تجوید سره کمال هم د قاری په کمال د لوی قاری کې تبیات کې دا بیان په کمال د لوی قاری کې تبیات کې دا بیان وی تلاوت بد اغب اللطف فی النطق بلا تعسفی دا استعمال د دې د استعمال د دې حروف نه بیا ځان کړه خبر شدا شورو درققا مستفلا من احرفي هغه نه شروع کی شپ ادا د دې حروف کې ماهر د هر صفت وکصفاتو کې اقوادهم اوسط او ضعیف او قوي ورپسې بیا راځه بیان دی راتو ها بیا درات په بیان کې څه تفخیم او څه ترقیق او څه کې خلف اسم الجلال په تفخیم او هم ترقیق دوی بیا په خوب کې هم مني ها خوب کې هم دا معنی دا قواعد د تجوید بیا دا بیان د استعلا او د اطباق د بیا لګران چې په احط او بسط تک دالو له مشایخ هم جوړوي ها نشي کوله ها اصل کې شعرونه مې صحیح لیکل وزن ز ما در د شعرونو علم هم شته خو بس زما لیکل دا سیدی چې لیکلو کوم بیا مې خپې خوږي کام پېټان کړی مساله دا ده چې یو کس له چاوي دا لیکل را لګو کاغه وی یاره په خپل مې درد دی خفه کېږم او دې لیکل خو په لاسو کې ګوینه بیا زره زمم پړاوم باندې وای زما په لیکلو بغیر زما څوک نه پوي زه چې لیکل کوم یو سات پس بیا نه پويګم چې مې لیکل ها کولکه جوړوي نور چیرونه صحیح دي ها دا بنوي چې پوسټ په خپلم نه پوي په تحذيراتو کې مثال بیا د عبد الظالم شخ بیان کړی دا ادا بخصفا کای فقیر او غنی احکام د میم او یا د نون چې مشدد وی یا د میم چې وی ساکن غنه زمانی او هم اظهار او بیا اخفاء سره ادغام شفوی بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة طعول ان ال... ان البسيط لديه يبسط الامل فعول مفاعل فعول مفاعل لمديد الشعر عندي صفات فاعلات فاعلات لك تقول فعملي او په قران کې څه شی د موږ دی د اختلاس وایو د غلطي وایو نشوي د شعر په پیجندو کې یو فائدہ دام ده چې ان القرآن ليس بشعر قرآن شعر نه دی هدا وخت شو ته په بل طرف روان ها نه ما بیا دې مدنو کې لازم واجب جائز دي کپ بیا دې مدنو کې لازم واجب جائز دي کپ وهيږي د حرمت بیا خپل مقدار دی د خطیب پشان بی ځای مو وګدیګا او لسقسام بیا د فرعی دی یو اصلي دی چې مثال یې الذی الذی کې څه شی دی مد اصل طبیعی ذاتی دی بیان د وقف ابتدا چې تهیر نکړي دا نیم جز د تجوید وقف ابتدا د تجوید سره نیم جز دی بیا هر کلام به دا قاري په مناسب ځای د وقفونو ادروي بیا تام کافی او هم حسن بیا تام کافی او هم حسن د درې اقسام د دې وقفونو کنه مونده شو تعلق او کان معنا فابتدی بیا مسما کړه په قبیح دغه کلام کنوي تام وقف په دې باندې او نکړه دا معنا هم بدلوي نشته قران کې بیا یو وقف نه حرام او نه واجب په هر مکان چې بیا قاری کله ودریږي نو سبب یې لټوي هم به بیان بیا په اخر کې د مقطوع موصول او تاء مجروره مجویدین مجویدین دي سم زړور په تلاوت لکه ځنګل کې ازمري صرف قاری تلاوت کول شي ها بل څه نشي کوله بل چاته راشه کنه یو فرد چې غلطیز نوم خو نالم مدینه لراغله کته مې چې تلاوت وکړه مرګي راځي مشي هر ځای ګور خپل خبري ذکر کاوه ها مې کدل او چاوي ته بیان او کبه ډایرک بن احمد وي ها پاتہ کولې نه تلاوت څه ته کولې شو به حرام کې کړم دا خو څه شي دي هغه ته صحیح نازل شوی کنه دا پاکستان کې غلط شوی دلته پرواني ها ځنګل کې د زمری په شان تلاوت څوک کوي زمری بالکل په تلاوت قاری کوم انسان چې د تجوید د احکاماتو نه خلاف وایي قرآن نو دا خلاف شو د دینت چې انزلناه قرآنا عربی الله وی انزلناه قرآنا عربی او دې پښتو کې حیا وربن کوي که غلط لوستل چا ما ته په حديث يا په قرآن کې کړل ثابت وي دروغ به عبارات او دلائل او حوالې د مدني مدني وايي چې الفاظ يې د قرآن وي ټول خطا په کوم سترګو به محشر کې د خپل رب ته بیا ورځي خلاصه دا شوه ای قاري او ای طالب او ای عالمه ښکلې ادا ای تصويري د دې قرآن دې نېغ جنت ته رسوي بې د تجويده چې څوک لولي دا کتاب عظيم الشان هر څۀ غلط وي لکه ټين کې چې دې کاڼي ټنګوي ها پوه نه شوې چې قرآن څه شي د تجويد نه خلاف لکه ټين کې دې کاڼي ايشوري وصلی الله تعالی اللهم علمتنا وزدنا علما وتوفيقا يا رب العالمين يا الله کوم طلبه دي کتاب کې ناس دي ته په دې باندې پوه کې او د دې دخول توفيق ورته ور نصیب کې او زمونږ ټول حروف الله ټیک کې اسور مرګري په دې کې اودو الله تور ته سو هغه هو بجر عظیم ورکی بجر عظیم دا دی لکه اودو دی خدا بیا دی الله پوی کا صحیح شو کم طلبه کرام نه پویږي الله په سبقونو کې روان کې او څوک پوهیږي الله تعالی ته مزید د ویل او دا ورېدو توفیق ورنصیب کړي کوم ځای کې طلباء کرام دي په هر ځای کې الله دین د په خاطر باندې کورونه نه روتي الله ته په خپل مقصدونو کې کامیاب کړي دا مدرسه ټول مدارس دین یا الله ته تر قیامت پورې قائم او دائم ساتي ویون کوریدون کو ټول کې الله اخلاص پیدا کړي کتاب کې کوم نه سو ریاکاری راغلی سو دا سنیت راغلی چې غتا تعالی